ولم يكن هؤلاء مشركون د مشرکین و دې د عقیده بیان روان و پر پاک شي علم محاسمه یا علم جدل هغه تر دې بیان ده قرآن پاک علم محاسمه څنګه چلوي علم جدل څنګه چلوي چا سره کو مشرکین دا کې دا لري مشکین داسې وي و داسې وي رد نه پشه مثلا خدای په قدار نکړ کا قالو اتخذ الله ولدا دی وی کچ خدای په ولد شتا خدای په ولد جوړ کړل دې یا کې دا رد کړه ما لهم به من علمنا دا کنه اته اټکل خبره کو سدي سره دلیل نشته خو دا خبره کنه او لا پک تعالی اولاد ور ثابتوي او کله کله په داسې طریقه باندې په دې رد کو چې دې شوبار نقل کو دې شوبهات نقل کو او بیا لا پک نه هغه جواب وکړو سره سره کنه جواب نقل شي په بارهینه سره یا په خطابات سره مثلا دیوی چې کنه دا دی شباد و مشکینه د خپل شرک د جواز دی پورا لو شاء الله ما عبدناهم کچره خدای په خواشه وای ا دغه بتونه د نه عبادت به مل دی عبادت نه وکړه ځکه چې بهر د خدای په خواشه وای یا چاره نه کیږي لو شاء الله ما عبدناهم پروردگار کنه ا دغه شبې رد په نه وکړو کنه ما لهم بذلك من علم دې سره کړه اس دلیل نشته دا خبره د دلیل نه کچې د کچره خای په خواشه وا مل به کومه بات نه وکړه دا کلمه الحق ورې د وات کې ساده الا په پدې کې بدت باندې روزي دا پدې باندې خشولا ده د تو سه په شرک باندې الله که په دې باندې نه روزي په دې باندې خشوع نه ده ټیک تو د الله پاک مشیت بیان نه کړي خو د الله پاک مشیت اهو ځکه خدای پاک دا خوښه کړله چې تو که نه شا خوښه وه د شرک خپله اتو کنه خپل الله پاک ته علم زنی شم مری مو چې دا کنه دا به د شرک نه نو وړي دا چې خپل اختیار ته غړان کو خپل وخت ته اړل کدا به شرک اختیاروي به ما خوښه کړه کنه ته شرک مې خوښه کړه خلاف په دې باندې خروزی نه ده په دې باندې خشون نه مسجد ګشای ده ورځا ګشای ده دا رنګ کنه دا بیا یو کلو چې د اسلام نه مخشه د ملت حنیفی عقیده ا توحید عقیده دا پیسې موجوده وه د خلق عقیده چې موجوده وه چې خلق الا پکو د ټول مشکین دې کېلې دي خلق الا پکو خدای په کې عمل نو چې خدای په کاشتا د قدرت عمل او د صفات عمل درک سکره ملت حنیفی شاعره پوتی وی او په معاشرتي احکام شي کنه دا څه کلی احکام پوتې وی کنه مثلا د یتیمونو سره د ولمنې خدمات د یتیمونو کنه د مظلومې خدمات دا به شي کنه چې دا ښه خبره ده ټوله خو دا ټوله دی نه کنه دا کې فساد یا کې دې سره پر وګورو او دې کنه معاملات څه کنه چې ګډوډ پیدا شو کنه مظلم پیدا شو کنه به دا غا میټاو شو لا ملت حنیفی ولا شری څنګه میټاو شو ا مشکین دوالال گمراهی غټ هغه سلویر شي نه وی کنه شرک و تشبیه تحریف بلکې پینځه جو خود حرت و رسالت انکار دا دې کنه غټ گمراهی وي شرک ته او تشبیه ده او جحود اخرت او د استباب د رسالت ا توحید او مرتبه درې دي څلور یو مرتبه توحید دا ده چې واجب الوجود صرف الله پاک ته واجب الوجود صرف الله پاک ته نه ټول ممکنات دي په ټوله باندې فنار دي ختم كذلا بشي إذا لا فق وجود آ قطعي ده نزا وجود چا ورکلا ده نيشا نه پيدو ده ونه پدې باندې زوال رسي دا دې څنګه مسلمه وه پدې شه ګډبډ نشته بس موږ په خلاف نه و چې واجب دې الله پاک نه ده ټول مشرکین دا کې دا وا د فای په قیلوي درنګ کنه تدبیر د امور عظامه خلق دویم مرتبه یې توکل د هید خلق ته چې خلق الګ پکتا د نسنا وجود ته د شری استل د دغه په قدرت ته ولا په صفات ته خلق الله پکړی شي دغه دا مسمور سره د اسلام سره چې کار نشته دغه کایلوي چې خلق الله پکتا دریم مرتبه د تدبیر او سلام مرتبه د عبادت اسلام یی چې تدبیر د الله په کلو شدا د نظام چلول د عرف نه د فصل شي کا غټه چارې دي کولې چارې دي دا د الله په لوش دي خبر مینه دي که زلزله وصل دي که سلیبر وصل دي کنه کس دی چا مړول دی چا ژوند دی ول دی کله مور جوړول دی کنه اولاد ورکول دی سمره چاره دی که غاټي دی که وړې دی کنه ټول د الله په نوش دی يدبر الامر علي فلام استغراق نه چې ټول چاره تنظیم الله په خپل چلوي پداش دی شاخ شو تدبیر مرتبه شو مشکین شاخ شو او بل عبادت اسلام دا وی کچ سیدا وې بل څه څه دیوا لا پکې وی عبادت په کنه کا مالی دا کا جانی دا دا به څه دیوا لا پکې وی کنه تدبیر و د عبادت سره لازم ملزم دي چې څوک مدبر وي هغه معبود وي او چې څوک مدبر نه وي هغه معبود نشي کېدلی دی تدبیر او د چار انتظام د غټي چار انتظام خو د الله پاک بلو دا خو الله پاک خو د وړې وړې انتظام به مخلوقات ته ادا کایل شو چې دا مخلوقات نره مخلوقات دا غي انتظام چلوي او درنګ عبادت یا د نره کنه مخلوقات حق او ملو چې نره مخلوقات عبادت کې دل شي دا غدي شرک ده تدبیر او په عبادت سره اسلام یې چې نه مدبر الله پاک ته معبود الله پاک ته او دې کې نه دې کې شکل پرې وتل شرک شي دا هو ايوس به تل غیر لا شيء من صفات المختصه به تل دا شرک ته چې لیکن هغه صفات چې په لا پر مختص دي هغه د لا پک نه مسوا بچته ور ثابت شي دا شرک ته لکه تصرف په عالم شي تدبیر تصرف په عالم شي بل اراده چې نه قرآن پاک په کون فیکون سره تعبیر کو دا د لا په صفت ده دی دغه صفات مېره مخلوقات ته ور ثابت کړو مېره سه مخلوقات شته چې هغه په عالم شي تصرف کړل شي بلکې تصرف کو بیا روان ده یا علم ذاتی علم ذاتی مانا چې بهر د واسطې نه بهر د سکر واسطې نه حواس خمسه ظاهره قوت بصره قوت سمعه قوت لمه ټول کوي ټول کوي یا عقل یا الهام دې ټول بهر د هغه کنه کلی علم چې کله زرز د خبر ده د لا پک صفت ده دی دا علم لر مخلوقات ته ثابت کړو چې دا د خلق شته چې دا دې کې موجوده نه وي ته به غیب وي نه کنه نه به د ځخ تو ورسوي نه به سره ویني سکره خو دې خبر دی وي تدبیر کسا یا علم ذاتی کسا او دا رنګ کنه بیمرون جوړول کسا بهر دې کنه دام دوری نه بیمور جوړول د الله په صفت او د امیر مخلوقات ته ثابت کړو ولم يكن هؤلاء المشركون يشركون حدن في خلق الجواهر نبي دا مشركين چې شرک په شرک کولو به د الله په سره بل مخلوق په خلق جواهر شي ا دویم مرتبه شرک په توحید کنه توحید چې د خلق صفات یې چاته نه ورکړي نه شرک کړه نه شرک کړه الله سره نه شرک کړه په خلق جواهر شي د وه جمع جوهر دو قائم بذاته ته ویل شي حتی که چې یوا کنه شګا یو میاسا یو میژای کنه دې غنی وکړي چې دا بس کا په کوچي یا یو له پک بده ورشي په دې دې کړه چا نه وکړه ودرنګ و تدبیر عمر نظام نه په واجب الوجود سره دې شیر کړه دا کنه چې بلا واجب الوجود سره دوم مرتبه تدبیر او عبادت الله په چې وی چاره ته په خیر ادا وکړو بیا د الله په دغه د پر څکر کوټ نشي جوړېدل دا کې دا چاته نه ثابت کړي وانما كان اشراك في امور خاصه د بعد العباده اې کې نه اشراک کو کنه په زنه چار چار خاص چار چي کنه زنه بندګونه دي پره ويظنون ان سلطان عظيم من سلاطين دا د تجارت وزیر دا د خرجا وزیر دا د خلا وزیر دا پوکای دا کړ اچاري ته حواله کو او بالکل اختیار کړی اختیار کو چې ته چې سکر لکه نه مله پښتنه ما پوښه کا چاره زنه کړه دا حواله کو بچا صدر وزیر هم خبران دا زنه چرته چې بکنه بلی وای وزیر چې پښتنه کې تاسو نه یو خبر البته چې حق الله جوړ شي به وته کوم څه ته پښتي او دم ته پښکېږي یا د خلا چره ولا یا د خرجا چره ولا یا پنکی چره ولا کنه ټول په خپل اختیار باندې چلوي څه د تپاته نه لګي دا څه چې زنا چارې شته وړې وړې چارې شته چې کنه خای په زنا بند ګورې ته ولا کړی دي او پر ویار په نظر نه په پښتې چې سره وکړ سره وکړ کنه تو چې څه نسې کړ کنه چا کنه اچار کا دا زمونه ورکول کسا دا بیمرو جوړول کسا کنه چا ته بخت ورکوي سګ بخت هسته کوي چا بیړه پر کوي چا بیړه کنه غر کوي همو ته ولا دا وړي وړي چاروي کنه دا وې ځنه بنګوي ته حوالا دي فدا شي کنه بیا فرقې دي یوالو جمعي فرقه د نجوميون هغه دا چې دا دوه چې موږ دغه پاته لګولې دو چې څومره په دې دنیا کې کائنات کې حادثې جوړېږي ته کا نیک بخته کېږي که بد بخته کېږي او ته کا اکسیډنټ خورې یو کا سفر به درېږ وي ټول دې دنیا حادثې کا نه کائنات حادثې دې سری ترلې دي دا ټولې چارې تاثیر تیری کو په دې کائنات کې و دې کا وکې به نفوس نه تکالي به هغه پوجا پاټ یې شریک کړو هغه سجدې شریک کړې په عبادت یې شریک کړو چې دا به به مونږ خښولې به مو کنه اچار به مرونه وي مو ویني مو کسي و دې مو چارې د په لوشو دو دا څه دې مکه مکه مشرکین کنه یو خیالي بنګونی جوړ کړی وي اول چې کی مو خیالي بنګونی بزرګون وي لوی لوی خلک دا د پرودګار نه یې بوندي په مځکه شي و دا دا چر کو دا برومیټر کو دا دې کنه د پسلیچر کو دا د زمنه ولا دا دا د بیماری ولا دا دا د بخت ولا دا دا د کم پکی ولا دا اول خو به دا څه کړ چې مجسمه به جوړولې هغه په شکل باندې دې سره چې کوم خیالي بزرګ به وکنه ا ن ا منا مجسمه د پیژنا یا د خاطنا یا پکیشنا به بد جوړ کړو مرکبه به کړي غولا د بزرګو دا بل خو بیا څه کړه رب ته خیال دی پر داغه مجسمه ته شو هغه مرکبه به په تصور سره وروړه وکنه هغه پر بسیدا لګولا کله به بد پتر باندې خو سیدا به کړي هغه دا بچي چا شکل هغه بوا بیا رفته رفته رفته کنه بیا پسې ویره شانه را خپل دغه بتون مقصود به ذاته وګرځل دې په جپاټي به شي کړو هغه چې څه کې کی مولا بت وو کا زمونه ولا وکړه وکړ برمه ولا وکړه کنه ا دولت ولا وکړه بخت ولا وو ا په جپاټي نه روان شو ا دې کنه شاف په عمر خاصه په به بعد له بعد ويزوننا دې دا کومنه وی چې زه ان سلطان عظیم المساتین د هر امر د الله په بسیا کې یاد کړه ولا يقوم بشؤون رعيته وامورهم الجزيه بنفسه وابدشا نه درېږي ایراد په چارې باندې او په وړې وړې کیسې باندې په خپل باندې نه درېږي چې ورشه هغه تیر چې په ټیکل ته ورشه پی ته ورشه کمشنر ته ورشه دا چارې سره ده بل یا کلور رعیته يعني ولاة الحكام بلکه بادشاہ رب سپوری ولیون ته حکمونه ته بیا دا خو ډېر خادمون دي بادشاہ سره په دې بشي چلو ډېر لوی مدد کو کله کله کنه څوک مجرم وي جرم وکړو بیا هغه پی سره پروتیکل سره یا کمیشنر سره یا ګورنر سره رابطه جوړه کو کنه چې ته صدر زمو ته مفیر ته ووړه بیا هغه صدر ته ورشي وزیر اعظم ته ورشي که نه و هغه شفاعت ته کو بادشاه مجبور وي شفاعت ځکه چې وي چې خدای مو چار ته مو کور کو ته چلېږي که نه په فاش نه وي په هغه مجرم په مخکوله باندې که نه خو دې دباو پر وشي که نه شفاعت نه شفاعت کبره وي ځکه چې دې خو که نه و تا ټول دا دې کته کمیشن ته ګورنر ته بادشاه ويقبل شفاعتهم چې دغه به ساي دی او حکیم سره په چار دي چې ساي د تعلق جوړ کو کنه ځکه چې امو چار زپ نو شه دو سبو کاټو راشي دا به شفاعت کړل شي کنه شفاعت ما کړل شي پرش ما کړل شي مو چار زپ نو شه دو مې ده حسنو په چار دي ليتيسر لهم حسن القبول في حضرة الملك المطلق چې سوکاشي دی لپاره شقبول کنه په دلبار د ملک مطلق شي دا به څه پرشتيون دي د الله څنګه نه ځکه مې دې بدل کی خدای نه بدل چې دا خدای فائدہ خدای خو هغه ده که نه خو ځنه چارې خدای په دې ته حواله کړي دي سپورلي دي که نه د خلوعیت بي په دې سره شته د اولویت که نه هغه شته په شی که نه او سبو ته کومو ته ټوله جوړه شوه که نه دا چې نه خشولي خو مې یې پرشته کړل شي که نه چار مې چلېدل شي د ده که نه د سر چلېږي هغه له شفاعت نه اندله ا د ه د پر دې کنه خاصه ته عبادت بندګونه عبادت دې شریک لو کنه ا د مشکینه وقالو یجوزون نظر الى هذا المره ان يسجد لهم و د مشکینه دا جوړه ده کنه چونکه دا چر دې مد نظر ده چې دا خو دې کنه د خدای په کو مقبول بندګون دي او سبو ته کنه د په ذریعہ باندې ته په دې حالت به ونه چاري پیرا کېږي کنه به دا جزه کنه چې ایو جل تری سیدا ولا و ويذبح لهم او دې ته کنه ذات هو شي دې په نوم به ذات هي کړه ويخرب دې په نوم به قسمینه خل قسم دې په لات باندې قسم دې په غزا باندې دا دې تعظیم غلو ويستعان بقدرتهم المطلقه في الامور المهمه او مدد په غوښتلو په قدرت دې کې عبادت باندې په قدرت مطلقه باندې په مهمه چاره شي به دې کنه مدد وشتلو تصور به کړو مرکبه به کړه کنه دا ګوره چل مې چې دا مې به دا چار وچلوي وانا حتو صورن تصویر نه کنه وته شل تراش کړل کسور هم لکه دغه بنګونه و دغه نه خلک سره سینه مل حجره د کونی نه و دغه نه پیتل نه د سرې درې نه سپینې درې نه کنه بالکل ده لا تو عزا ده لوی لوی کنه اولیا وی لا تو ده اولیا وی کنه یعنی که تصویر نه جوړ کړو وجعلوها قبلة للتوجه الى تلك الارواح و دا کنه سورتی نه قبله وګرځوله ای توجه به پر دې ارواح په طرف باندې دې په ذریعہ باندې دې ارواح سره به کنه رابطه قائم کوله ا ل ي ا ك ي د ك ن ه ا ش فساد ور پ ر و ت ب ي ا دا غ شرك تا دا شرك بيان و چې په وجوب الوجود سره او په خلق سره او په تدبیر سره او په عبادت سره کنه ا دې نه شرک وشو چې زرا چاره کنه بندګونه ته حواله دي و دې رجل په چار دي کنه چې دا روزي شي نو مو چار به چلېږي دویم فساد وکړ تشبیه ظاهر کنه دې کوم تشبيه وا تشبيه بیان دغه ده تشبيه برتا د اثبات صفات بشرینه لله تبارک وتعالى هغه صفاتینا چې اده بشری صفاتینا دي اعلی په توګه ثابتول اعلی په توګه ثابتول تبارک وتعالى چې مبارک مبارک نو ته ولوي ده فکان یکونون مشکین به چې ان الملائکه بنات الاولاد لا په توګه ثابتول ما خبرې ساي چې مخته کنه هغه عزت نشي خلک په ولا چې خطر غلا یې کنه هدا باو دی وجه نه بیا شفاعت کې بالکل دا خو د بندون صفت ده نو چې الله پاک وکړه کړه نو دا څه کو کله کله د باو دی وجه شفاعت قبلوي الیاذ بالله کما یفل الملوک احیانا مثل ذلك کما الامراء الكبار لکه بچون چې کله کله کو دا نه غاټه ټیمرونه پکړه په بارشه غاټه میرو مخ شي بیا هغه صفاتو کو دلا په کده ار ودرې کنه صفاتو د لیدل صفاتو ا دې حقیقت پته لګیږي نه دا په خپل علم ور کیاس نو کنه دا په کلمه په خپل علم ور کیاس نو سبا په خپل صبر کیاس تا کنه بسری په خپل تا پایر کیاس نو فوقو فی کی عیدی د تجسیم ا دې وجه نه د تجسیم پکې دا څه پروت کنه چاله په خپل جسم ورته بیت کو چاله په سترګ آسا د می ور سترګې دی پاو تر وی دی هله الله یاد هی راستا کرسی یاستا او بابو نکشنی کنه لکه یهودی ویل کنه چې آیا موسی څنګه کوم فضب انت وربک کات کا فقاتل ذهب خدا خو دې بلګونه شي پاتې کنه ته نو څه وته کنه خدای دې ورشي کنه آته چې کتالو کې سره ان ها ورک ملي کتلوسي یا پرین سبق تر شو ید الله مغلوله ولای په کلوسو چې میټه دي کنه کایت نه کنایا نه مره ده زه چې دا کنایا د ځکه چې يهود مشکین نه وي يهود دا کې دا نه و چې دا فلسطین ته کنه او ځنه خلک چې دا د مجسمه وي الله په فلسطین سره ثبت کړی وي کنه هغه باندې دا مغونده یدله مغلوله اته چې پاکي دا څه وکړ شو نه تربی دا منا چې الله پاک تکن الله پاک صفات ا به دا مغونده صفات غونډه ویلې چې غونډه سترګې دي غونډه سینه دي غونډه جسم دا کنه هغه چې کوم د ملت حنفي صحیح عقیده وي یا عمل وکړي چې هغه یې میټاو کړي ان اولاد سیدنا اسماعیل اسم قانو علی شته جد مل کریم سیدنا ابراهیم علیہ السلام د اسماعیل اسلام اولاد اول بلدی عرب دا د خپل لوی بزرګوار نیکو ابراهیم سره په دین باندې وی اول و هغه دین چلے دل موحدین وی خدا به کله کله به په سفر تلل بیا بیت الله شریف ته ورول بیت الله شریف نه به چې ته تلګي وخت تبرک ته پر به جیب ته وچولو تبرک ته پر چې دار کنه ته چار مې به وچلېږي دا غا تلګي به شریکول شریکول دا عمر بن لحی دا غا دغه حنکابه دربان و سنتری و دا یو مقابل شام ته ورده سیاحت ته پره چکر ته ځو ته په ویزا باندې اردن ته چې کله غاښو بوردن شي هغه غاښ چې عمل کا په شابود وي حضرت وزر کومینه پیغه کلی باندې وراوه پاشه بتور ولیدل هغه کا بتور وی نو چې دا سره دی وی چې دا خو دې مش معبودون دي مجلس ته دې لګوي دا درې لوي کنه خلک تصویر نه دي به دا مش کلا په څه پرش کو وچاله دا خو مت یورو کې څه چې خپل کوم ته یې سره یو بوت یې په تخوا شویر کو بوتو نی په مکه معظمه شم رکی عرب شه ایره د بوت وروړو کنه مکه شوی تکشیش هو بل نه دو آی مکه شوی تکشیش لو کنه خلق هغه په تجلی خو راغلی وی بس کنه پا ویرل کنه ایګه تا پا باندې میندو د تشریک کړو حتی چې رولو کنه از مراد امر بن حی لعنه الله دا غواړه بنی ده کنه د بت پرستی بنی دغه ده یش په مده وکړو لاس لاس کسان مثال جمع کدل سې چې سره پلاټي وی کړم سره تقسیم یې کوي وشي دا دې کاجه خلک اباشه دا غشي شي وي وې خپل سړای و زموار کړی اته به ورکه ساته ته وګوره امو بخره چې مو سمره بخره دو خپل پیسو ا به هغه سره ګار ورکه ګار ورکه شي چې دوکانو کار سره په پاتون ته کیږي ښه غشا دروي سره کنه همو د پلکې چار دو د مو قسمت وکسا چې زه به دا چار مې به وشي کنه به وشي په دې کې چې امرني ربي چې ورسا ته مخ کېږي چا به وخت چې نهاني ربي بیا به چې هغه نه ما څه کنه ته مخ نه کېږي په چا سړي کې په چا سړي کې وی کنه دا چاره به ترونه کړې دیګه و امثال هذه الطقوس او په شان دې کنه منه کنه کارنامه دینی دین ول چاره وقد كان هذا الحديث قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم بقرابته ثلاثمائة سنة دا وكها د بتپرستی او دا کنه نظرینا ان به سم د بعثتنا تقریبا 300 کله مخ دا پیدا شول 300 کله مخ دا تخریب پیدا شول ا کی دا کنه چې ابراهیم سکیما کی دا راونه وا کنه اختم شول الله پاک خدا غا بخیریا په سرت کړی انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس ازلام یې رکړي که څه ایسه دای نشته کنه دا مونږ ته مکرا د زور نه ار شي کنه ار شي داګه ارګټ کړی دي او جو خود د حرات د حرات ولا زندگی باس کر داګه نه بالکل منکر وي وقد بين انبياء سالكون الخشب نشرا مخشب مرونه خسر نشي عقیده یې بر کړي وه چې بیا به ګرځېږي که نه دنیا به ړنګه شي قیامت به شي بیا پیدا کېږي خو دې مره په تفصیل سره نه لکه قرآن پاک چې په تفصیل سره بر کړو که نه ولكن لم يكن لهذا ذلك بيان بشكل بسيط مثل ما تزم القرآن العظيم سمرة قرآن العظيم غير متزمين دا وده خشد نشر وده كيامات الكتاب وده كنا فتزل الرغل دا دي مرا بيتي مرا بيان وكرا ولذلك كان جمهور المشركين درنګ استباد رسال ته مثال رسول مو ته کې دا سوا رسول خو د خای سفیر ده رسول خو د خای په سفیر وي د پرویاد سره کا تعلق وي رسول خو بالکل مشابه مو مسلې د مرسل سره چې کیمه نه خای په کانه باندې وی کنه خدای په خروق نکو خدای په شوق نکو خدای په ودینه نووري کنه ان ته ضرورت نشته خدای په کتابه نوور شي په ساري نه کنه او په مروخ مې ټوپ دې باندې دمه شتل مې به چې څنګه یې مارش لکه نه څه څنګه یې خو یې تر په نتر غلا یې کنه تو به خلقینا کې به شکینا کې به ودینا دې کنه بغیر شي کې کنه مار مې کوم ته هم یې فکر اسوا کنه خلقینا کې بغیر شي کنه امیر کو دې بیا څه څنګه یې مارش لکه دا غي استبعاد ده وهؤلاء جماعه وان كانوا معترفين بالموت في بريمس وسيس في الاسلام ابراهيم في مريم الله درجه اسمه في مريم الله چې هغه نه حجاب ده د جمال د انبیاوې کامل لپاره په نبی شي نورانیت وی کنه خو هغه نورانیت وی کنه ادراک پر دغه د فیش پات ور پر حجاب ده کنه کته ان هي په مولا چې په دې سره کرامات سره مر بزرګ طاقت ته کنه اے پات نه لګیږي با خو دې کتل چې خو موږ نه لوسري موږ نه پښداري کنه هموږ د وجودي تری سړی کوي ورمه کوي کنه اکمال به نه پښلی درو نو چې بلا څنګه په ماشو ا د ي به کنه تفيش اچول وكذلك لما لم يعرف حقيقه تدبير الله الذي هو مقتضى بحث الانبياء هو مقتضي بحث الانبياء استبعد رسالته دلاله تدبير تدبير انت کنه د کوم چې پر ویا نظام چلوي د پر ویا په تدبیر سره خبره ده چې د بنګونه ته د مو سفیرون ورشي چې د مو احکام نه خبر کو واسه پیرون دا سه پیرون وی چې بالکل دی دی جنس وی چې په خبره سره پیری تابعین سره گاډ وی میل ملات وی سره تعلق وی سره چې په ژبه سره پیری تابعین سره کنه یو مل یو ځای وی کنه دا لا په تدبیر خدا وښنه چې اسې مرد وی کنه چې هغه پی مرونو ته روان هر کله دې نه په حقیقت ته تدبیر ته فائدہ کړ چې هغه تدبیر دې بیاست انبیاء متقاضی وو به دې کوم دار سره بعید وګڼل ولا د په دې سره باندې کنه او د خای په تدبیر دا غوړي چې دا رسول به یوي هر کس سره د خای په سره دوه کټ دا حق نه چې خار ته وډګي او رسول دا بیا د دې د جنس نه چې هغه به هغه نه منوي او طبيعتنا سره یو نه منوي کنه آیا په دې هم جنس په لور شي مړې کې به سو پیوي باندې دا کنه یا پیوي به سو پیوي کنه و د دې حقیقت نه شلای او دا خبره د اعتراض پر بنیاد وګرځه پر دې ګرځه وکړه